الرحمن الرحیم باب صدقه الفطر دا باب د په بیان د مسائل د سرسوی شي د احکام د صدقه الفطر شي صدقه الفطر سرسوی ته ویل شي چې مشي سرسوی به دي فارسی نوم یې سرسایا ده عربي یې نه صدقه په فطر کې د دې رجس سره تعلق ده او د کتاب او زکات سره تعلق ده کتاب او زکات سره ځکه چې خدا هغه وظیفه مریدو او رجس سره تعلق ده ځکه چې رجس نه بعد دغه یستل شي چې کله خلق رجا موته کو فطر شي فطر د کامې د ورځې ته وي د دې وجه نه مبسوط شخو امام محمد صاحب رحمه الله دا د کتاب الصوم نه بعد ذکر کړی ده دا مسله که ترتیب وجودی ته کتلې دي چې سرته یو وجود پر رې په وجود نه ورسې ده هدې مولو رې نه مخشر ولا خو کتاب زکات نه ورسې ولا په دې میر سره ولا چې دواړه سره تعلق ده حضرت تعلق کې کتاب زکات سره ده باب صدقه الفطر صدقه مضاف ته فطر مضاف لري دا مقصود په کلام کې مضاف وي مضاف مقصود وي بیا خاص کر چې شرط اضافه تا شو وي کنه سبب تان نه شوه نه مقصود په شرط صدا کوله ده په شي کنه کتاب زکات سره زیات تعلق ده البته دا غسول ده چې په چار ده چې په باب العشر نه خو مختر وړوي ځکه چې عشر اما اونت ته چې پاشه معنا د عبادت ته شته سرسویا دا عبادت ته چې په داسې معنا د ماونت ته عبرت په شي راجح ده معونت په شي کم ده په خلاف ته عسر نه نه په چار وچې دا کنه زکوت سره په سې ذکر شوی خو چونکې د عسر اثبات په قرآن پاک سره شوه ده عسر ثبوت په قرآن سره بوله روغلا ده وآتو حقه يم حصاده او سرسې ثبوت په حدیث سره روغلا ده ا دې وجه نه دلیل پر نور باندې کړه هغه امثبت اخلاق ته دې په مثبت نه اوس یې مخته ذکر کړو صدقه سمنا دو كل عطيه يقصد بها المصوبه عند الله هر ایک ورکه ته ویل شي هر عطيه ته ویل شي چې مقصود پیدا سره کنه د الله څنګه یا د الله طرف نه ثواب مقصود وي اته صدقه وي كل عطيه يقصد بها يقصد بها المصوبه من الله تعالى د الله تعالی په نچې پاسره ثواب مقصود وي اته صدقه وتل شي آکا زکوت وي کا عشر دا کنه کا سرسو یادو کا نفلی صدقه د ټوله صدقه صدقې دي او فطر نه دوتا استراحي منه مرادو ا د کامې د ورځ شارې ژانه پسنه سي فطر نه یو می فطر مرادو ا ورځ چونکه هغه به تشرتو سرسیا وجو کنه وجو پوتا پروشي چکلا اقام دوره شي رجا رمضان ووزي په حال کې باندې یستل واجب شول نه دوی ته اضافت ته مسبب ده اضافت ته حکم ده که نه شرط ده اکثر خو سبب ته اضافت کېږي لکه زکات المال کتاب الح... که نه کتاب الحج یا حج بیت الله صلات عصر خو کله کله شرط ته اضافت شي دا شرط ته اضافت شوی ده زنا شي که نه خلک فطرابي دي فترا دا فترا وی چې کنه دا اسلامي نوم نه ده مولد نوم دا چې اسې ځونه ګټ کړه دا کنه فترا ټکنه فطرت خو پیدایش ته ویل شي خلقت ته ویل شي صدقه الفطره دا نوم چې تاسو ورولې په اسلام شي صدقه الفطره او خلک نه فطره بلی قال صدقه الفطر واجبه اولي حكم بيانوي ستايو كان لا واجبه دو فرضان دو سنتان دو واجبه دو بیا په چا واجبه دو على الحر المسلمه په اصل باندې واجبه دو او په مسلمان باندې اذا كان مالكا لمقدار النصاب و ته په واجبه دو چې دای مالک وي چشتان وي د مقدار د نصاب ا د استعمال وسلې نه و د د مریونې نه چې کوم خدمت ته پر چې نه بچات وي ا دې کې کنه مالک وي به کنه مين وي او کول نه په تیر کنه په سرسیا په وجه بدو اما وجوبها چې وجوب ده میر چې وجه بدو امام شفیع وی چې فرض ده میر چې وجوب ده حدیث مبارک نه ولا ده کنه لکول اسلام هذا كويس امر دا امر د پر د وجوب وي روى ثعلبه ابن سعير عدوي په دې روي په نوم ډېر اختلاف ده په بيسه يثبت الوجوب په دا لمن حديث سره وجوب ثابت دي په دې سره کنه فرض نه ثابت دي ځکه چې ځونی ده کنه افتراض پر کنه قاطع دلیل په چار ده چې قطعي دلیل وي خو امام شفیع څنګه څنګه کنه دا د واجب نوم شته نه دی کنه څنګه اصطلاح نشته دی کنه واجب تا فرض ته منوي دی کنه فرض بلی او په معنا سره چې منکری کفر کړي دا فرض د ګوشي درجه دو کنه یو هغه فرض دی چې منکری کفر کېږي نه خو دی لازمی او یو هغه فرض دی چې منکری کفر کېږي یا نه د څنګه کنه فرض دوا قسم دی نه دا کنه خلیف په نوم شي فرق تا چې دا فرض بلی ملي واجب بلی کنه په مزاق شي فرق نشته هغه مناظر په شي بلی حریت کې شرط کو چې کنه اصل لوي لتحقیق لتحقیق لتحقق تملیک ہے ا تملیک ثبوت پر چې تملیک هو کنه روشي صدقه دو صدقه هو دا معنا کا چې اتیادو چې بچ ته خای ور کې بس ملک وګرځوي او مریای هو په خپل د سنی ملک دی به بچ ته به سویر کو کنه ا په خپل د سشي منیش ملک دی د خپل زورا ملک نه پته خدای چې د پروشه پیسې ویګه ملک شي ما چې د حسي مالک نه وي به کنه بل څه قسم مالک وګرځوي اې د وجه نه خوري ته شر ده چې دا تاسو یا چې په چار سي چې ادا کنه بچه ته ورکه هو چې کړای شي ول اسلام و اسلام یو ته شر کو الحر المسلمه لکه قربت دې پر چې دا کړ قربت واقع شي دا قربت ته ثواب ده ثواب وکنه هغه په کفر باندې ثواب نه کفر ثواب کړل شي غټل مسلمان غټلا شي کنه ا کافر نه قربت نه واقع کړي او بل دا چې ذا کان مالکن لمقدار نصاب چې مالک وي کنه پارچه بده نه دوه ولي اثار غنا یو ته حق یسار نه غنا مراد دوه زه خو نه وینم ولي اثار لقول يا سلام لا صدقه الا هن زغر هنيين لا صدقه زغر كما خمدا لا صدقه الا هن زهر غنا نشته صدقه مگر کن هغه پاس ته غنا نه وي چې سای خپل خو غنی وي لا صدقه ته الا هم زغره غنا نشته صدقه مگر کن اده غنا نه وي چې څوک صدقه کو چې هغه نه چې په خپله ورته محتاج وي که نه په خپله ورته ټول دا فقیر ده که نه نه چې په خپله خو که نه بې پروا وي او شرحي غنا دغه دوکه چې هغه نصاب ملک وي دا شرحي غنا دو وهو حجة للشافعي رحمه الله ده حديث مبارك حجة امام الشافعي سبنه في قوله بديكو يجب على من يملكه زيادة على قوت يومه امام شفیع وی چې واجب دی په هر اچا باندې چې عمل پی د زیوتی په هغه رزي د خپل ورځې نه اچا سره چې کنه نن ورځې نه رزي چې دای سره د خپل ځوند پر د بال بچته پر چې په دنه زیوتی چې سره زیوی کوت مر سره رزي با سپابل سفیار ولا لنفسي وعيالي د خپل ځوند پر او د ټبره د پر میر چې دا هو غنی نه ده دا فقیر ده کنه چې خریب په یو ورځې دای کنه زیو سره دوه ولا صدقه الا عن زرع غنى وقود اليسار بنصاب دا به د نور په نصاب سره کن اندازه کوي شو چې نصاب مقدار سره به وته به غنی ته ورشي لا تکدل غنا فی شری به وی د واجب د انداز د غنا په شریعت په دې سره شریعت چې غنا په د نصاب د نه کن اندازه شو بيدو فاضل عما ذکر من اشیاء چا به بچات دې کړه هغه شي نه چې په ذکر شو نه ځکه چې دا خو ټول کنه ضرورت اصليه دي لانها مستحقه بالحاجه الاصليه دا شي نه چې خپل کېر ده خپل جمعي دي خپل سامان ده مستحقه بالحاجه الاصليه دا هو کنه حق در شوی دي حاجت اصلي والمستحق بالحاجه الاصليه كالمعدوم كيم شاء چې په حاجت اصلي پر ترلوي اپ شان دي معدوم دلکه چې هغه نشته ویل سره لکه کتاب زکات سے مسله شو کنه او نظیر هغه یبد چې په صاحب په سفر شی بوز راوخلی او په خپل ته محتاج وي شوق دې پر کنه الموضوع وخت نو ته تبین جایز ده کنه یبد تاسو سره ولا یشتر فی نمو په دې حساب شنه مو وندو شرط چې نامیده وي ويتعلق بهذا النصاب حرمان صدقه وجب الصيات والفطره او مترک ته په دې کې نصاب پرې محرومیت ته صدقې نه صدقه په دبونه کنه حرام ده حرمت صدقه لکه پنی چې تیر شو بیان او په دې پر مطلق ته وجوب دی اوس یې اچا سره چې دا نصاب موجود دي سلیت په مونږ روشي قربانیا په وجب ده او په دا پر وجوب ده فتر هم مطلق ته سرجا په وجب ده او بل هغه نفقه ده قریبا په دې پر سلیت احکام په دې پر مطلق دي نه کنه کچره چا سره کنه په درې جوړه نه کپڑے سره جوتای وي په درې جوړه نه خاص کر ښځه خو ډېرې قیمتي قیمتي کپړې وي که نه په درې جوړې نه که کپړې چې زیتای وي دا حاجت اصلي نه ده که نه دا غیر اسراف شي دي که نه او یې په دوه دوه زره په زر زري پې باندې که نه یوه جوړه دی ولوي دا رنګ که نه د زیب و زینت ولا سمالي که څه په شو کې څه شي که نه دا ټول چې ویرسوب کې ګاړې خو په سره پوسه دي په شي که نه نه ډېر کم تېره خلک دا کنه چې پا باندې سرسیا داسې چې پا سرسیا نرسي البته زه کوتو یې پر دا به تر شرط چې دا د نامي وي او کول دا په تېر وي قاله يخرج ذلك عن نفسه وبوس بسفاد خپل ځون طرف نه باو بوسي چې سره د نصاب موجود وي لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال فرزاس زكاة الفطر على الذكر والنساء نبي سم مقرر کړه د سر سویا دی فطر په نر بوندا په شدا بوندا نه چا سره کنه کندر وی کښې چې دا نصاب سره وی کنه حدیث مبارک چې نبی سم کنه په نر شدا بوندې زکات الفطر دای په باندې پرس کړه دا په لازم کړه دا زکات نه ته کنه سر سویا نه مراد وو امام شفیع صاحب کنه دې حدیث نه فرضیت ثابت وی چې ته فرضات ټکرول د مې چې دوی ته په لوی معنا بنده کنه قدر زکات الفطر کر زکات الفطر ويخرجون اولاده الصغار او دا غسره چې د نصاب به سره وي او بوشي به سرسیا دی وړې بل بچنا ای وړې بل بچ طرف نه بیا نه بلګي بل بچ طرف نه ما دایو بوسي ای چا سره چې دا نصاب موجود وي کنه او ا د لینا دی زمن دی خو نه بالغ دی کنه ایګه سرسیا په دروغلا یا زون سریا پر ولا کنه لان سبب راس یمونه هو یلی علیهم ځکه چې سبب د وجوب د پره هغه سار دا یمونه هو چې دا یې کنه مشقات برداشت کوي ویلی هو دای په باندې تصرف کو په باندې کنه ولایات چلوي په باندې ملکی چلوي دا یې سبب دا ایسا سیا په مې باندې ویلې واجب دی ایسا سیا د وجوب د پره کنه سبب یې د سار دا کنه سار نه مراد د زون ذات و اغا ذات کنا چه ایگه کنا مشکات و ایگه بوجه پتو پا زما دا تیسو تی خورک ورکوی شوک ورکوی درائی ورکوی کپڑے ورکوی کنا سڑن رشگیر ورمن رشگیر کنا او دارنگه کنا ایتو اقتدار بونده واقع پچلاوی کنا چه تا چه بیا یکا چه دول دری ما دول ما دری ما دا اوکا دا ماکا کنا دا ولا چه پچلاوی کنا اغا سار و اغا سرائی کنا دا چې چا سره وي کنه هغه یو سبب د پاسه چې یار وغلی دیګه سار ولا اول او کنه خپل ځون ده د هر انسان خپل ځون کنه مؤنت یې ته برداشت کوي د خپل ځون بوج ارته خپل برداشت کوي او د خپل ځون اختیار کنه ولایت ارته خپل بوشه ده د اصل سره چې وي کنه نور خو د خپل سره در باندې وغلا ځکه چې کنه تو سره دا سار شته چې امانت یې ته برداشت کوي او کنه ولایت ته پچلوي لانها تضاف ویلې دا یې کنه دلیل په شوی چې سبب یې دغه ذات ویلې د سار لانها تضاف ویلې ځکه چې سریع زفات یې د سار ته کړي یو کالو زکات الراس زکات الراس به لیکنه اسار زکو ته کنه صدقه الراس یا زکات الراس اسار زکو ته د سار صدقه او پرسیش ویې کنه سر سایه اسار سیره اثار سیره دو کنه دا پر کوا پټ کول شي کنه فقرا وي ته مسکو ته ورکړه کنه خدای پاک په دې کنه په دې کول شي بیا کنه اته سار باش مری کنه فاتحه بلیات نه بیا ته باچ کنه اثار سیره نه دا پاتې سار ته کې مری مشکا چې دا اکثر کنه دا پاتې سبب ته کې کې دا لکه سبب ده کنه وهي امارته سببيته لا زبط كان دي سارت دا امارات سببيته چې دا سار و د ذات یې سبب ده دې وجه نه خو سریا په باندې روغله چا به وکړي چې زپت خې فطر تا کړي فطر کام دې ورځ ته ورشي و چې ولې زپت له فطر به اعتبار انه وقتها زپت یې فطر ته په دې سترګه باندې ده چې د فطر یې وخت لا په اور باندې ستر شي کنه ولهذا تتعدد بتعدد راس مع اتحاد اليوم فهي تنوير بشوي كتساري سبب ده ودورز نه ا د وجه نه خو کنه د سرسیا غاڼه کېږي متدا کېږي په تادو د سار سره چې تو سره سنه دوا وی درې وی کنه سرسیا درې د بنرونه یو تی یو د کنه بچای دا کنه یو د بچای دو کنه او ورې سو کنه غای وادو یو اور د خو په تو سرسیا ته درې وبس کنه مری مشه چې د ورې جن سبب کنه خبرې سبب ویل که حاج د حاج پر سبب هغه بیت الله ده نه چا سره کنه که په کورړای پیسې باندې هر کول کېږي یا په ټول عمر شي یو ور کنه حج پر څه دکه چې بیت الله یو ده کنه یو ور کنه حج دې وکړو زیارت دې وکړو کنه بس اکن حق ادا شو کنه هر کول په چا باندې حج نه فرض کېږي په خلاف ته یو سبب نه چې سبب کنه بار بار کېږي بیا مو سبب بار بار کېږي کنه په میر باندې سبب دا که بار بار سی مشپشین کنه بار بار بسی کنه پشپاور شه کنه هر ویل گوشه گوشه مشپین بسی میز کنه بار بار کی رضا بار بار نسی دارنگی کنه دا سار متعدد دا بیا غا سسیا متعدد شی البته دا سل پیدا کیږي چې سبب چې سار وی کنه خو هر سړی انسان خو دغه سار یو دا خو په امر شه په چار چې یو د سپیا او بوسی هدا که فکرږي کنه هر سړی خو دوا دوه وجودی خو نه وی کنه که د خپل ژوند که نه که د زمانې د وړې زمانې د که نه یو ول چې وبس ځکه چې د هر انسان هغه یو یو ذات ته که نه آیا سبب دا سفیا د شار ویه سره په چار د چې نه راکنه نقلو شي خو جواب دا که چې سبب خو سار خدا اوس له فکر شي دا جواب ذکر کړي خو خالي سار نه سبب که نه هغه سار چې کنه مولت یې برداشت کوي ولایت په باندې که نه دا کوي سره دا کنه هغه سار هغه ذات چې یې کړه ته مونته برداشت کې به کړه ولایت باندې کنه دا مونت مې د ولایت دغه نبی یې کنه دا نه ونه ودا مونت یو ور نه دا کنه ولایت یو ور نه کنه ا دې وسپته وجه نه وای کده سار متعدد سو سار ګم کېږي کنه ولهدا دې وجه نه چې سبب یې سار ده بیا سسیا متعدد کېږي په تعدد د سار سره سره د اتحاد یوم نه ورز خو یوادو والاصل في الوجوب راسه اصل په وجوب شوال د خپل زون ده ځکه چې هر څه د خپل زون مونت او ولایت کنه وما يمنه ويليه سړی کنه مونت خپل زون برداشت کوي د خپل سار ولایت باندې کو فيلحق به ما وفي معناه بیا ملحقېږي د خپل سار سره کنه هغه سره چې په معنا د خپل سار شوي که اولاد هې سعار لکه نابلغي بچون نابلغي بچون هغه د پلور کنه مونت یې پلور درش کوي نفقه دای ورکوي خروب شو دای ورکوي کنه حتی جمعه وي ته کو علاج دای کو کنه او درنګ ویلا دای په کنه نکاح دای وي ته کو شای دای وي تر کو کنه هغه چای په خپل باندې یو چاران شي کړی نه سره شای خرڅول شي نه کړل شي نه کنه نو ود کړل شي لانه یمونهم ویلی علم ځکه چې هر پلور د خپل بچي و نه بلګي بچو نه کنه مولات دای برداشت کی ویلا ته دای په کو کنه نه دا سبب موجود شو کنه دی بدای وبوسی لکه یا مل مؤنت ولایته د واجب وجود د مؤنتنا ولایتنا ځکه چې تو مریای دا تو وینځه دو کنه مؤنت په تو په سما دا درنګ واک او اختیار تو کنه تو سره دا دا یو سبب موجود شو اګه کافر وی کنه هغه وینځه مریای کنه کا مسلمان وی کنه کا وینځه وی کنه کا مریای وی او چې تی ملک وی تی چشتان وی کنه سسیا به وبوسه هو دا اذا كانوا لخدمته چې خدمت ته پروي کنه تجارت ته پرانه وي او درنګ وړې کې وته ولا مال صغار چې که صغار مول خپل نوي فان كان لهم مال کچې دې کړه وړې بچي خپل دولتو یو ادي من مالهم لور به پر کوي خو دې دې مولا هند ابي حنيفه او بسپنر صاحب صاحبای نه بونه پر دې شخای نه بونه خلاف محمد محمد سره کې نه ا به چې خپل دولت یې کوم دا په پلور باندې دوه پلور به خپل دولت نه وبوسي لأن شرع أجراه مجرى مؤونته فأشبه نفقته هذه مولى محمد صاحب كنا دليل وسط ذكر كله ذكر چې شريعت دا جري کړې په مجرا د مؤونت باندې دا جري شو په مجرا د مؤونت باندې مشقت باندې نه دا مشابه ده نفقه سره لکه نفقه د بچي په پلور باندې وی کنه دا هرنګ کنه چا د صحبت ولا کنه خواهش پیرا کول دي چې کنه کچېره صحبت ولا خواهش ونه پیرا کول او کورې زویا غوښتل شي کا کنه شپې ویا غوښتل شي چې شری معنی نه موجود کنه خیز نه وی نفاس نه وی کنه بدا چار ونه خصل شي په دا شي کنه به دې اختیار نشته صحبت چار ونه خصل شي ا د ن ا مسوا د میرا فکنه سړی اقتدار په شدا باندې نشته په شریعت شکنه لان فانه لا يليها في غير حقوق النكاح خاوند كان اغا وقت نه پچلای په شدا باندې بهر د حقوق د نکاح نه نکاح کنه دا کنه صحبت ته اذن ما سوا نه ولایت رسا بوله کچ مو ته خطو میزه او مو ته غجله وکا د مو کنه مشدی کنه اغا انډیا د مو ته مړی په خوا مو ته چای په خوا کنه دا کنه حق خو نشته کنه نکاح د وجنه په شدا باندې مړ خدمت او خلق ودینه چې کوی کوی دغه دې پر کنه می خو دې دې پر کې دې مر خدا بل په شمه دې نظر نه وی کنه چا خدمتونه باندې کینه مزیره په باندې کې کنه ټول کیر بوج یا کیر زمواري کنه هغه په دې باندې وی خته با ته می دې تسری کوي بیا ته خو به وی چې ټول لیډه زمونه باوی کنه او وړي کې خو سکه کې کوم ستر دی بلې هون دي کنه اعتبار ته مين دی مشه باید چې به وي بلکې خرینه بعد ورکو کنه ټول کنه کې خانه دری د کېر تنظیم سمول هغه دې په زما باندې وی کنه دا شرعاً نه دی کنه البته امړه خدمت چې کیم دا امړه حضرت کیم خدمت ته امړه ته چای مړی په خول خدای وته منزل دا دیانتن دا د الله په نوم دا کنه چې خدمت یې نه کو کنه د الله په نوم باندې کنه داغه بیا شاش دی نه نه دو او په دې باندې به ګناګورا وی کنه خدای کنه مجبورول نه شي کنه چې یاره پټ نو کو چې یاره وځو کنه ا ک ا ل ي څنګه یا په عدالت سي قانوني طریقه باندې ونه غوښته نه شي کنه قضا نه شي نه غوښته بلکې لیر یا وشي کنه وړي کې وتوي کچې سره به خپل خپل یا کنه ورمتیا نه پیژاوه امو دې مرا چارو چې ته ویې مې ولو کنه او شودې باندې باسه خپل وتا کنه دا په دې نشته کنه قضا ان نشته باندې چې دوی به تای ور کوي او دوی به کنه هغه متیا سپه کوي شاپ یې شي به ته سره وکنه کرن دا شو کنه قانون نه شو دا به خپل سوت خپل کنه لکه د شارې ولا شوه کنه چې کیم شارې ولا دی یا بهر ملک ولا کنه هغه داس دی کنه ای به خپل باندې باس کې دایو تنسی کنه په دې باندې سره وی کنه شاو دې باندې باسه وته کنه امیر ولا خو دې کنه دې خبره دې کنه چې شته کنه کوم حقوق دی امیر کوم حق ته په شته باندې شي کوم حقوق یې هغه پته نه وته لګیږي کنه او بلکې کنه معلوماتیا به لیکن چې خدمات نو کو چار نو کو کنه اپلور چارا په کې شاچ کنه اپلور خدمات منو کو یا مېر خدمات نو کو ټیک ته بالکل کنه ونه وخت په چار دی وداسه په چار دا کنه چې خپل توان کنه چای مړې پتو دي نفقای پتو دو جمعه پتو دو کنه خطا به ته تکه هغه د خپل بي سات متعلق چې سمره تو واسطه کنه دورا چې دوی چا قبيله دو کنه چې هغه دې کېته به کسه کنه خپل وخت مطابق ابو تکه او نفقا به د خپل وخت مطابق چې د ګشه مخوینه ګشه به تر کې چې چرګه مخوینه چرګه به تر کې کنه او چې نیوی کنه درمیانه نه راټه خندري و نه ټاله کنه درمیا نفقه په تو باندې دعا به کنه په خوره باندې نه را کنه سپتلې باندې ګرځول په ډاکټر نه ګرځول روزانه کنه دا دورای کنه نه راځي سا ټولې نګړي دي کنه بیا هغه په تو باندې نه مړ باندې کنه ادا به خپل کنه حبيب خپل کو خپل تجارت را کو خپل به کاروباري نه کو کنه کله مدوات لکه درای مړ کسه کنه نه پا باندې ولایت مولوی کام نه کنه سسیا به خپل پر کوي ولا على اولاد الكبار او نه به پر کوي سرسویا دې کنه بلغونه لیر زمنه په پلور باندې دې بلغ لیر زی سرسویا په پلور باندې لازمه کبار نه بلغ مراد ده وان كان في عيالي اگر کده په پرورې شوی دا مله چې غریبون دي ا بلغ زی ځکه خو غریب دا بیا نه پکا په پلور باندې وي غریب دا معنی چې کاروبار نکو کنه کاروبار نکو به خود غریب دا کاروبار خو به کو کاروبار یې کړو مزدورې کړو غریب کنه خو پلوس باندې سره نه ورشي کنه هر چا ته خو رزي نه ملوي کنه خلوص ادا شي کنه خپل واده شندي کنه خو دای کنه زونه شي ته نه نفقای په پلور باندې معذور ده ا معذور بچ کنه بچي چې کنه په کابل کې یا کنه نری نه هغه نفقا په پلور باندې دوه او یو چې په سیرات ریږي مکتسب وی کسب وی کنه د ګاټه واټی وی کنه کنه ا بیا کتلیب وی کا مجاهد وی کا هر چسی کی کنه په پلور باندې ستنه نه دو چې پلور به ستی کنه چې باندې شي نه په پلور و دینه دی نه په پلور باندې ستنه دو کنه ا بیا خپل ځل ستی بلکې همت ته وکړي چې پلور ادای وستی کنه یو څه توستره ولو کنه استخشنه چې زه ته وسته کنه سبق تابع یې کنه او ګټه وټه دا کو کاروباري دا کو بل کاروبار دا کو بل کاروبار دا کنه لور د ذکر غوړه د نه خلاص دو کنه پلور په زما بو د ستونه نه دو دا مش پلرې مش سره کنه احسان ده کنه دا شګړه دو سره کنه چې کاروبار نه خلاص چې کاروبار مکه خو ته سبق وې سره کنه یعنی دا په دې په زما بو نه دو کنه دا ټول اجر و دا ټول ثواب کنه دا دې ته روان د سام سره روان د ځکه چې کنه کاروبار نه هر شي خلاص کړی دې مکه هر شي مؤلت مې دې بر خطر ته کو خرچارو کوي پیسې ورو کوي چای مړیارو کوي کنه بلکې کنه ودینه ما سوتی ها دا څه کنه کنه په شریعت په قانون شې نه دنیا په بل قانون شې کنه دا په پلور باندې نشته کنه یزي ستر په پلور باندې نشته او کچېره کنه اگر کده په عیال شوی سوتی راي کنه شرعن په دبو نه کنه دغه نه فقا وشته زکه چې کنه پر کا خیال دا ګور دا ریندا معذور دا یا به قصبه دا بیا کنه بیا حسب یا خو نشته باندې د انعدام الوت ځکه چې واقعي په ځي باندې نشته کنه د پلور سو وریم غلام خو نه ده خود مختار ده ولو اد عنهم هو کچره پلور پکنه از خود سرسیا پرکړه ای بلغ زی دی بلغ کنه لیر او درنګ د شر سره پرکړه او عن زوجته یا د مشه طرف نه بغیر امرهم دی وته ویل یانوي اجزاهم به دا کافي کې سرسیا کړه وښوله دی په غوړه په خلاص شوله استثانن دا وته کنه شاه چې کنه په دې بلې ځن کې بو د خپل سرسیا وا په بلې باندې وته سړي کنه غنی وی کنه دا څه دا غنی خپل سرسیا باندې د بلځای غنی د خپل سرسیا باندې پلوري په خپل مخ پرې کړه کنه بیا د سرسیا وښوله قیاس وی چې نه کړی ځکه چې عبادت ته عبادت خبر سي په خپل باندې کو زکوت په کنه خپل پر کوي بس په پر زکوت نشي پر کوله رضا به پخپل نه سیل مين به پخپل کې حج به پخپل کې بل څه کنه په مزه خو ته نخله ده دا یو عبادت ده کنه او تی وکیل کرانی یې او چې نه دی وکیل کړی کنه عرف داسه د خلک عادت داسه کنه چې پلورو ا دې دین زمونه سرسیا داسه په خپل مخوبو سی کنه او د شی سرسیا په خپل مخوبو نه بوسی کنه لثبوت الاذن عادتن عادتن کنه دا اذن وې د جزات دا کنه ثبت د خلک عادت تاسو کنه تاسو یو بوسی کنه اصل ور خبره نه وي زمون ور خبر نه وي دا انګری کې چې پلور مې به سرسیا یستری وی کنه نه عادتن اذن شته په خلاف ته قرباني نه په قرباني شي کنه اذن نشته کنه نه کچېره کنه بلیغ یا یو په بند خپل قرباني او پلور په خپل مخانه وکړه کنه دا نه کیږي یا شدا وکنه غنیا دو په بند خپل قرباني دو کنه او مړ په خپل مه قرباني ونه کړه دومره خبره نه وکنه زنواري وینا لول کړو دا کنه قرباني نه وشو شوه ځکه چې پاشه کنه دا اپا یې ډېر لګي دي کنه آسه کنه څه د خپل لګیا دي زمون خپل لګیا دي کنه چې څه کوده قرباني بیا په خپل یې کو کنه په دا شي کنه پلور به پښتنه چانه قرباني نه کو البته کدا څه وکنه چې په دا باندې سره جوړ کړی وکنه یو پلور دا قبيله ورلوند دي کنه و ارکو نو دای قربانی کو د شی طرف نه یا زمری طرف نه قربانی کو دا غاکمه فکر شه د ماحول جوړ ده کنه بیا کنه کپلور شاجا قربانی په خپل من وکړه به کفی کېږي ځکه چې عادتن دوته اذن شتا پر کېر شه کنه کدا سه کېر وو کنه چار کو لیکنه پلور نه کوی کنه یا مړ نه کو کنه زنه خوش دې کنه قربانی په شپ مليونه وړوي چې کنه قربانی به ترته کې زکوت په ترته پر کوي کنه دا نه کېږي چې دوی کنه په طریقه زمری پر وی کنه زکوت په کوم تر پر کوي بو زکوت وړي زو ګاله ګاله نشه خرڅولا زکوت په تر پر کنه دا زکوت نه کړي یا کنه شاته وی کنه وانه به تر ته نه سې کنه دا په پاتخې شي اول نه قانون په باندې وړه وی کنه داس نه کړي دا کنه دا عبادت نه دی کنه په هر یو انسان په خپل په دې باندې مکلف تا کنه یو کنه په خپل خوشي باندې کو یو کنه په جبر باندې وی کنه چا مجبور کړي چې نه وي کنه بیا کنه بیا خو دوی کنه په دنکشنی پلور په کیر باندې کنه دا غا نه دوی جایز کنه دا نشي کېدل ها کنه اس خو دې چې کو کنه هغه پلور یې کو یا مړې کو کنه بیا غا صحیح دو او یا کنه دوی اجازه تر کنه دوی په پښتنه باندې کې چې بیا وتوي کې چې قرباني شاتر ته وکا وانه تر ته ورسا کنه دا دې کنه وانه وته ورسې سزا ته تفریق کنه دا صحیح دو ولا يخرج المكاتبه او د مکتب سره یا به کنه وبوسي لعدم الولایت ځکه چې پابوند دی د ولایت نشته ځکه چې کنه خور بیادن ولا المكاتب عن نفسه نبي مكاتب د خپل سزا په خپل وبوسي لفقر ځکه چې فقیر ده محتاج ده زکوتم مصرف دی په خپل زکوتینه خلک نه وخلی وفي المدبر يوم الولد ولايه المولى ثابته مدبر مريا يوم الوداع قش د مولا ولايه ثابت يا خو کنه هغه ته د مریای ده کنه ولایت په ثابت ده او یو خرج ما ایغه سرسیا به وبوسی ولا یخرج عن ممالک له تجارت کا تجارت پر مریون وی کنه کوی خرڅوی کوی خرڅوی کنه یی دوی په مدروغ لا یا خرڅ کړی نیوی ایغه سرسیا نشته باندې خلاف له شفیره مولا فان عنده وجوب العبد ووجوب زکات المولى فلا تنافيه امام شفیع صاحب مذهب دغه دا چې سرسیا په خپل کنه په دې غلام باندې په خپل سر سیا او اردریمي درنګ په دې وړي کې ژوندکی باندې سزا په خپل په دې ژوندکی باندې رسي کنه او بوسي به وینا پلور او بوسي به نه وینا مولا سسیا په دې غلام نو بوسي به مولا سسیا په دې ژوندکی نو بوسي به کنه پلور مینو چې نه سسیا په دې پلور دوه ا د شنکی یا و د کنه د غلام اساسیا په د کنه په د غلام په د ملک نو اساسیا د مریدو کنه دوی په د ملک باندې وجو په ملک باندې چونکه یو زکوت په مقرر ده د وجه نه سیاق په دې شنشتا چې سينارو شي و امام شفیع صاحب باندې اگر سینا زکوت خو چې کنه زکوت خو په مولا باندې ده او سیاق نه په دې غلام باندې ده نه منافات نشته کنه چې دا غا سينارو ولا اگر کوي نه بوس یې مولا ځکه چې د په باندې وجوب په مقرر په مری باندې ده او وجوب زکات مولا باندې فلا تنافي نه سیاق نه زکوت سره منافي نه ده وعندنا وجوب المولاه به سبب هي اویل په وجوب ده صدقه تفیر په ملا باندې اې ده په واجب نه لکه زکوت ده سا فیؤدی الى سنا نه وجوب ده صدقه کنه دا سنا ته میرا سبي سنار ولا دبل ولا ولا کنه اې ده وجنا سفیان سره باندې